بیا لکشان هغه وخت په خیال کې راولا کله چې ستارب فرښتو ته ویلی وو چې زه په ځمکه کې یو خلیفه جوړونکی یم هغوی ویل چې آیا ته په ځمکه کې داسې څوک مقرروي چې د ځمکې نظام به خرابوي او ویني به تویوي مونږ خو ستا د سنا سره تسبیح وایو او ستا پاکي بیانوو الله فرمایل چې زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو په هغه نه پوهیږئ